دا چې وایي تکلف به ولې کاو اچھا خلاجی ګوره مساقات دوه قسمه ده یو هغه مساقات د امام صاحب په مذهب چې د امام صاحب او له صاحبینو فقې اختلاف امام صاحب نه جائز وای او صاحبین ورته جائز وای هغه دا چې مالی له مالی عامل له باغ ورکی او رب الباغ ورته وای چې کوم میوه راوځي دا تا او ما منځ کې مشرک امام سوای دا ناروا ده البته کچرتا دا د باغ مالک ورته وي میوه به ټوله زمای ته ما سره دا کاروبار په تنخوا کوه دل سمن بدر کوم دراهم بدر کوم ٹھیک شه او یا تل ما سره دا کاروبار کوه زه به تا ته غنم درکم ته بدر کوم غنم یو کې به شریک نه غنم بدل درکم یا به تا ته د کور الک اسباب والم دګلې به والم چمچا بدر توالم نو چې کوم ستاره کور ضرورت اسباب او یا به یو جوړ کپڑے درته وکړه ها نو دا جایز ده دا بالکل جایز په دې کې اختلاف د امام صاحب نشته دا شان مساقات البته چې خارج من الاعلک من ال من النخيل ومن الاشجار طاغي کې شرکت وي هغه شان د مساقات امام صاحب مذهب ناجائز ده او د صاحبین مکرمین مذهب جائز ده مشاهده ته وي چې د دواړو پکې حصہ وي کلیږي وي کډیر یو هم د حصے نه الکه پاتې کیږي نه چې هغه تعین بنوعه ده تعین بنوعه ده چې سلس ته ربع او خمس او که بیا تعین به شخصي هي پکې چې یو به شل سره بیا وي د بل به پنځه سره کله چې ټول دا شل سره وکړي پنځه پنځه سره ولګي دا جایز نه ٹھیک شموله نو تعین به شخصي کیلن او الک وزنن دا جایز نه ده تعین به شخصي ها ها کیلن او وزنن جایز نه خبر کلام فيها پر مساقات کې کل کلام فی المضارع اختلافا وجوازا اختلافا وجوازا وشروطا ها اه نو دا کوم کلام چې په مضارعات کې د اختلاف او د جواز شو هغه دلته هم ده هلته چې کوم شروط معتبر هغه دلته هم معتبر دي البته چند شروط کې الکه فرق شته یو شرط دا ده چې په مزارعات کې که هر بعضی صورتونه داسې وو که څوک الکه منکر شوی نو بیا د قاضي طرف ته مجبور نشوي کېدلی او په مساقات کې څوک منکر چې قاضي به مجبورای کا عمل کړه کجور والا وی او کدا بل او شي مثلا یا رسول مثلا یو زمدار چې کچېرته دا مساقات موده ختم شوله او دا سیس پوخ نه و نو بیا به دا میوه د دې باغ د باغ ته مالک په دیونو کې پاتې کېږي بلا اجرت او عامل به خامخا عمل کوي بغیر د اجرت هلته مسله تاسو تیر شوي جسمه کې اجرت ورکړي کوم څه مسله ده دریم صورت دا ده چې چېرته لکه وایه مساقات کې یو مستحق راغی دا ولي په استحقاق باندې یې وړل نو بیا به دی الکه وای عمیق ته اجر مثل ور کوي څو ور کوي څوک به ور کوي مستحق ابل مستحق علیه مستحق علیه به ور کوي خو شي مثلا او په مزارات کې چې رزمکه په استحقاق باندې چا یې وړل التبا عامل تا مستحق علیه قیمت الکره خارج ور کوي سور چې د حصہ کې د لاغي قیمت مولا اجر مثلا وش مثلا او سلام دا شاغل ته بیان د مودي پکې شرط او ضرورو که بیان د مودي نه کړی بیا مزارعات صحیح نو البته مساقات کې قیاس تقاضا د دې کوي چې به بغیر د بیان د مودي نه به صحیح نشي البته استحسان دا وایي چې لکه بغیر د بیان د مودې نه صحیح کیږي ځکه بیان د مودې د رفع له جهالت لپاره موږ لکه ذکر کولو او په دې مساقات کې جهالت راځي نه ځکه ابتدای هم معلومه وي انتهای هم د کجور خپل ټیم د انګورانو خپل ټیم د لکه د مڼو خپل ټیم د بیرو خپل ټیم کرک کرک وال خلک ویری ډیر مونپلی زنده با صدا لو دا شی می خنه خره زړه په خره وقع وقال الشافعي رحمه الله الامام الشافعي فرمای المعامله جائزه معامله جائز ده مزارعات سره جائز نه ده ولا يجوز المزارعه مزارعات جائز نه ده البته طبعا جائز ده په طبيعت سبانه یو سړی باغ واخیس عامل مالی ونی او دیوانو سره یو کلاوس مکه هم ده او ته چې له دابم کرامه وای ټیک ته پرې کې مم ته شریک خدا په دې شرط باندې چې چیرته د ازمکه پاغه وبو باندې وبو کېدله امام شافعي مذهب رحمه الله که پاغه وبو باندې څه کېدله وبو کېدله کوم وبو باندې چې باغ وبو کاو او که چیرې د ازمکه په مستقلی وبو وي او د دې باغ لپاره مستقلی به امام شافعي رحمه الله نه ده جایز خوشي مسله باندې او د امام صاحب مذهب باندې مزارات مطلقا جائز نه به تبع جائز نه ویم لها په استقلال جائز نه د امام صاحب مذهب د صاحب مذهب باندې مطلقا جائز نه کوم شي مسله باندې چې وزمه کوي پاغي کې ونی همي باغ ده او غنم هم خلک پکې کوي که په دوالو باندې حق درغه دوالو باندې مسأله کې صحیح ده یو طالب مخ کې تفوس کړی مخکې څه کړو طالب تفوس کړو کو دواړه په عقد کې را لاقه مساقات مزاوات کې دواړه او بیا دواړه سیل او کوي او بیا یو ولا يجوز المزارعه جائز نه مزارعات الا تبع للمعامله مگر په طبيعت معاملې باندې د مساقات باندې تفصیل میکړل امام شافعی رحم الله دلیل سره دا وی جواز او عدمی جواز دا مستاقات او د مزارات دا بنا نه په جواز د مزاربت باندې چا چې د مزاربت سره ډیر مناسبت وي نو دا غي جواز به استقلالا وي چا چې د مزاربت سره مناسبت نه وي دا غي جواز به استقلالا نه وي وایم لا طبعا با په زمن دا غیر کی وی نو فلهذا د مساقات مناسبت د مزاربت سره زیات تا ولی ځکه چې په مساقات کې هم په اصل کوم ونی دی پاره کې شرکت نشته بلکې په میوه کې شرکت پوه شو مسله باندې او په مضاربت کې هم په اصل مال کې شرکت ته مضارب نشته هغه د رب المال دی کوم چې ربا او ګټه په هغه کې شرکت دی د مستاقات مناسبت ته مضاربت سره ډیر ده نو مستاقات جائز شو استقلالا البته د مضارعات مناسبت نشته ورته ډیر ولی ځکه په مضارعات کې عامل په تخم کې هم شریک ده او په تخم له کوم زیات شی لپاره کې هم سره شریک ده او که چېرته شر دا ولګاو صاحب البذر چې پیله به زه ته خو معلم دا غې نه بعد څه پاتې شي ما او تامنس کې به تقسیم وي دا مزارعات فاسد ده که صحیح فاسد ده نو معلوم شي چې د مزارعات مناسبت ته مزاربت سره نشته نو حکم د جواز د مزاربت مزارعات تر نقل نکېږي که د مقیس او مقیس علیه منځ کې مناسبت الکه تام نه دی او اعلی لکه د مقیس علی حکم مقیس را نقل کیږي زو من کې علت جامعات تعموي او چې علت قاصره وي هغه نه را نقل کیږي کوي کنه کوي ولی ځکه چې تر مقیس علی نه حکم را نقل کوي واسطه د علت سره د علت قوت واړي ځکه ته یو حکم نه مقیس علی نه مقیس را نقل کوي نو خامخا په مقیس کې پکار ده لکه علت قوي مضبوطه ها چې بیا حکم باندې را نقل شي او کاسه لکه والمعامله اشبه بها معاملات د اشبه ډیر مشابه ده بها لمزاربت سره من المزارعه وللان فيه ومعامليك فيه ضمير معاملات راجع په تعویل العقد سره کنه فقاله چې لان فيها ویل لان فيها لان فيه شركه پرې معاملې کې شرکت تا فزيادت کې دون الاصل نه پونې کې وفي المزارعات لو صورت الشركة في ربحها دون البذر بأن سوء ترفعه چې شکر شوی چتول د تخم من راس الخارج د سره لکه د خارج د غنه بال بیا تقسیم یفسدو الکه د عقد مزارات فاسد ګرځيږي فجعلنا من قبر دوله المعامله معامله اصلا وجوزنا المزارعه طبعا لها فدې لپاره بل جزیه شته او کنه نمبر د اوبو مستقل سره خرڅول شي نو حواله کې چې زمکه خرڅه کې نمبر هم خرڅول شي منقول توقف د عقار کې تاسو مکه چاله وقف کړل اوس او منقول بالم پکې پروت دی لوټه موټه هم پکې ده د دې وقف هم صحیح ده او که بیا تا خالص منقول مال وقف کول غیر منقول نه وقف کول بیا د منقول وقف بالاستقلال صحیح نه ده ولیکن تاسو کتاب لیکلی دی چې اوس تعامل په دې باندې خلک غیر خلک منقول مال هم څه کوي وقف کوي د دې وجنه جایز اگر کې دی ملاوی والمنقول في وقف العقار مثلا فوشي وشرط المدة قياس فيها شرط مودي دا قياس دا فيها په معاملې کې ولی لانها اجاره معنا ځکه معامله دا اجاره د اتباع د معنا سره کما فی المضارعه او په اجاره کې بیان د مودي په کار دی او فی الاستحسان په استحسان کې هغه ما خبره تکړه او مخکې حسن بیان کړو ها او فی الاستحسان اذا لم يبين المده کله بیان نکړ شي مولا يجوز بیا هم دا معاملې جائزه ده خاص معاملې جائزه ده موده دی بیان نکړه او ځکه خو احتمال ستا چې لکه د ټول عمر کجري ورنه مراد دي کله هم دبل کله هم دبل کله هم نه نه نه دا ته طالب مروبا نه ده طالب دکاندار ته ورغلی و ورته ویل چې مروبا شته که نشته ورته ویل طالب مروبا ستا خو دومره ټینګه نسته لکه دا تیسي غواړي ستا خو خو دومره ټینګه نسته نو فلهذا بیان د مودې نه نسته دومره مالک نه ده چې ټول عمر ده نه اول د دې حق نه بعد چې کلم اول دل سره اغلل دا میوه لا شنه شو په دې کې شرکت اف مابات بیا نشته خو مش مسله ويقع واقعي بدغ عقد على اول ثمر فاول میوه باندې يخرج تراوج لكوا في السنه الاولى ولي بیان ونو کله کې جګړه جوړې وینې نه مړه لأن ثمره لإدراكها وقت معلوم د میوې د پخېدل وخت معلوم ده وقل ما يتفاوت كما لك تفاوت فرق پکې راځي فالجهاله يصيره جهالت کم نو جهالت یې چې دا ممکن زال لکه نه ګرځي په هغه باندې خلک تسامو کوي خلک څه کوي تسامو خوشي کوي ويدخل الاخريږي خا تاسو اصول فقه کې ویل ده چې یو شی الکه جنس ذکر شي په جنس کې عموم هم وي او یا جمع ذکر شي په هغه کې عموم وي او قرینه د دې موجود نه چې ټول عام مراد نو موږ عمل په څه باندې کو متيقن باندې په جنس کې متيقن یو ده او په جمع په جمع کې متيقن درې ٹھیک شه مولا دلته نو میواله کوي جنس ته د کې یو الکه متيقن د چغل اول کالواله بس هغه بوال ختم خو شو بس لمه ويدخل داخليږي شیخ حسن جان صلی رحم الله فرمایل په عیسایان وای چې مسلمانانو دین د دوه وجنه محفوظ یو دی وجنه چې دوی کوم حدیث دي دغه روات او احوال معلوم دي علم د اسماء الرجال او بل د دې قانون د لپاره قانون موجود دا ډېر عجیب خبره اصول فقه قانون ده کنه نه نه فقه قانون ده دا غیر لپاره بیا قانون سره اصول فقه د دې د قانون د لپاره چې کوم د قانون د ډېر اعلی طرز ده چې د قانون د لپاره سي قانون د فقه قانون ده او د فقه لپاره بیا قانون سره اصول فقه تاسو کتلی دا شوتله څه شوتله شوتله پیژنې او رشکم پیژنې یو شوتله یو بل رشکای شوتله یو بل نوع ده یو خدای رشکای دا ډرای خې دا ډر ډرواله نه تخی شو رشکا ورته وي تاسو څه ورته وي یو خو شوتلې شوتلې ما ورا یو بل شیم ده غته رکشا ورته وای موږ رکشا ورته وای څه سړی هغه د ډډر والا نه لګوای بس موږ راځي باید وای دې نو رتبه معنا شوتله ده د رتبه معنا رشکه ده یا د رتبه معنا ګندنه ده زنده وا ماجر یا د رتبه خره اوس دې چلوس یو سړی ده هغه د رشکه ریبلې دا ریبلې ډیر ځله مالک خدا رشکا د یو انداز تر رسیدل چې باقی نور چرشنکیږي بیا تخم پکې راشم کیږي کتلې یا په شوتل کې په خپل ډول کې تخم ورو تخم راشین کی یا ګندنه وي دا ګندنه چې کله اوري به به راشنه کی چې کله اوري به به راشنه کی دا څه کوي تاسو ګندنه نه کوي چې خلاص یا دا نه نه دا اوس د څه چلو چې دا مخ کې کوم درو څه ورته تاسو درو یې موږ ورته درو یې تاسو ورته کې تلو وایي دا مخ کې درونه چې کوم دا خو مالک اخیستل خو اخر د څه چې څه دا رښتو شوتل رسېږي چې اوس کوم راشین کوي او د مالک ویل لکه وایو زمیندار ته زه روان یم چلیه ته او دا تخم باندې ته پام کو چې کله تخم راشین چې دا تخم ما ته امن کې نه صحیح سره دا چایس لکه تخم درشن کېدل موده معلومه ده چې یو میاس کې راشین کېږي یا دوه کېږي یا ونی وکړي په دې کې جهالت نشته کومه ده بیان کې هم صحیح ده خوش مسره و ادراک البذر راشم کېدل د تخم فی اصول رتبته په بیخونو د رشکیو د شوتلې د ګندنی فی هذا په دې عقد معامله کې فی هذا په دې عقد کې بمنزله ادراک الثمر دا په مسجد راشن کېدل د سیمار د میوه باندې ده دا هم نه ته معلومه دوه هم نه ته ولې ان له دی ادراک ته تخم نهایت معلومه دې لپاره موده معلومه ده فلا یشترط شرط ایشانه بیان د موده بخلاف زرع وخلاف د فصل ولې د فصل ابتدا نه معلومیږي چې دا په زمي کې شروع کیږي لکه په موسم بهار کې د دې ابتدا پته نه لګي د انتها پته هم نه لګي ها لأن ابتداه يختلف كثيرا ابتداء زراعت دا مختلف ډیر ځله د حیثیت تخریفن موسم خزان خریف خزان اوس خزان د کنه خزان چې پاڼې راتوي اوس خزان د څه بلل موږ ته څه پته نه لګي د زمینداران څه پته لګي موسم خزان وصيفا او وړي زمي وړي وړي وړي کې سره شنه کیږي صابولا روش نه کیږي خال انا روش نه کیږي خدای دې تعام کړی خال او ربيعه موسم بهار سپرلې شو ورته وایي سپرلې ګلونه هغه سپرلې د خاله د ورکه ربيع موسم بهار ته نه لګيږي چې کوم وخت ول انتها بنا عليه او انتها د بنا په څه ابتداء چې ابتداء کې اختلاف کثیر نو په انتها کې هم فلهذا بیان مودي پکار فتدخل داخل هو په انتها کې الجهاله جهالت وبخلاف ما اذا دفع دا بل صورت ده یو سړی ونی ایخې دي د ونو بیخونه ایخې دي ونه لا شنه ده دوره او مالی زمیندار ته وی چې بس دا ونی حفاظت ته کوا چې کله ونی لوی شي او هغه نه بعد کوم یو راځي نیو بستای نیم به زماوي نو دا ناجایز ده تر څو پورې موده بیان نه کړي دا کبا د اوقات کې ونه ای وزمه کړي را مضبوطه وي قوي وي نو هغه په لخوله نه پته لګي چې په دوه کلونو کې شنه کیږي پنځو کې شنه کیږي بعد شي په یو کال کې شنه مضبوط ازمه کوي بعد شي په لکه نو پنځو نو کلونو کې لا بلا ولا راشنه یو خو بعد بیا څه دا پته نه لګي څه نه خبره اوس به غریب لګای په زمکه کې به دغه نیولې هغه پنځه کاله رسمي کېږي نو به ما غزرو خلې ته راځي سم نور نه راوځي همړ ساما سراقت کله ده دا به جګړه سي جوړي دا به سره نیولې وي سره په خلاف ما اذا دفع چې ورکی الیه دی عامل غرسن نیالګي چې په زمکه کې کرلې وي قد علقه چې پس مکه کې هغه دا شی یا د نس خبره خخکړي یا د نس او نبتا ولم يبلغ حد الاسمار راشنوي په میوي انداز ته رسیدي ولم يبلغ الثمر او انداز دا میوي ته رسیدلی نه او که انداز دا میوي ته رسیدلی میوي راشنه کول هغه مخکنی خبره به جایز ده معامله دا جایز نه ده لم يبلغ ثمر دا معامله نه ده دا د ازاده فعلی غرسن دغه لپاره تمیز ده ځکه منصوب ده معامله ته هیڅ معامله نه حيث لا يجوز دا جائز نه ده الا ببيان الموده لانه شان ده ده تفاوت دا راشن کېدل د ونو او شتېدل د ونو دا متفاوت بقوه الاراضي وضعفها تفاوتا فاحشا یو کال کې لکه زمکه مضبوطه راشن کوي د مڼو ونه زمکه کمزوري لکه درې څلور پنځه کاله ور باندې سکی کیږي ما ته غوښه یو سړی راغی د کجورو مالک حامل زمیندار ته وای چې دا زما کجوري بس ته پالنه کوا تر هغه وخت پورې څو پورې کجوره وچه شي دیو به سره ګړی ناروا ده ځکه کله به کجور الکه و چې خدای خبر پښتو په یا په یې کله په یې دوم یو سړی راغی د شوتلی د رکشې د ګندنی مخکنی ټول لکه درونه لوي کړي وي اخیستلې وي دا صاحب الشوطله صاحب الرکشا او صاحب الګندنه یا د نس اوس د تخم وخت راغی او ته بس ما تعالی په دې کې شریک په دغه دا کوم دندر چې ولاړی په دې کې ما تاسو سره شریک یو تر هغه وخت پورې څو په لا شي ختم شي بالکل وچ دا نه روان مخکې سره ته خالی د اول تخم چې راووتل اخو معلوم وکړ د شنو ورته ویل لکه بل مخکې جواز ولا صورت کې چې وچی دلته ولا چې بالکل اصول رتبه په دې کې ما تاسو سره شریک دا کوم چې بنیاد ده ان څو پر چې دا راشل کېږي ما ته دې پته لګي چې څو راشل کېږي سمجھ کړه خبر کنه راځه که مقید په دې قید باندې کړو چې څو پرې دا کجوره و چې هغه وخت پورې ما تاسو شریک پکې یا نه روان او کوم مطلق ذکر کړو دا جایز هغه اول کال مې و نه مراد باقي لکه به شرکت خوش مسله تاسو به شي کتلې کوم نه کتلې څنګه ګورئ کارسته هم خلاص خلاص نسې را ګوري خاله تفسد المعامله معامله فاسده سول ولی لأن ليس لذلك نهاية المحاكمه خدای خبره تجربه کلو چې کوچیږي او دا کوم بیخ چې دا خو یو تخم راشین کې بیا بیا راشین کې بیا بیا شین کې بیا بیا شین کې تر څو بر ډندر وڅوي دي شرط پکې دا تسمیه لاغه جز خارج مشاع مشاع دا معنی چې یو هم به حصے نه پاتې کیږي پکې د صاحب النخیل نو عامل مشاع د طویل بس خبره تیار ده لما بین لجات اقدرین چې مخکې لکه ذکر اجر مثل ولي ليدوم عمله الى ادراك ثمر دا ولګي ليدوم عمله الى ادراك ثمر چې د دوام ورکې عمل ته ترشن کېدل د میوه پوري ولي لفساد العقد عقد فاسد شي عقد فاسد د پر اجر مثل مش مثل ادري مې چې کوم مزدوري کړی دا هم مفتک لاړل کوم څه شته کې مونږ ټګنه سره څه شته پکې پوه شو مسله باندې اجرمی سره ورکی د ټول تر څو پر چې میوه پخېږي ټولې زمانه خدای تاسو سره ولی ځکه دې د میوې نه وتلو چې وتلو په میوه کې حق نشته نو څه وته ورکی اجرمی سره اول وخت نه ونیسته تر اخر له پخېدلو د میوې پورې ویږي د څه شو کتاب د متعلق کړی لفساد العقد لانه تبين الخطا في المده معلومه سره خطا په مودي کې المسمات چې نام در کړ فسوار او بزب کیزا کما لکه هغه صورت اذا علم ذلك چې معلوم یو دا چې په دې مودي کې دا میوه را او جنو په ابتدا په ابتدا د عقد ته اجر می صلی الله تعامل لپاره هم اجر می صلی بخلاف ما اذا لم يخرج وا تا غوښ دوی خو یو موده معلومه کړل خو هغه مودي کې عام دا قانون چې میوه پکې راشنه کیږي لسره میوه راشنه نه کوله بالکل یو دانه هم اونکه چې موده ټوله تیر شول نو په دې صورت کې د عامل لپاره به بلا استاد اجر مثل نسته ولی د بلابل غریب نه لکه ولی دغه سوچ پاتې دي نو کته دغه سوچ به اجر مثله پاتې څه خبره اوس څه مسله وای اه بخلاف اذا لم يخرج اصلا ولا لذهاب باقه ځکه دا تلله فوت کېدل د میوه د آفت سماویه دا په آفت سره راغلی د ونو وال به دا نه غواړي چې مړه لکه کوس مې وکړي راشنه وي خو ځاله کې تا مې وکړي ولاړه بیا د نو او نه بدونه ولا لکه نه به عامل ونه غواړي نه به لکه دونه ولا ولا یو د پاره ملک اجرت نشته د صاحب النخیل لپاره د ونه لکه اجرت نشته او د عامل لپاره د عمل اجرت نشته ځکه عقد صحیح او د عقد صحیح تقاضا دا او چې دی په خارج کې سره شریک او خارج موجود نه شریک پسې شي او که بیا خامخا په یو باندې اجر اجر لازم وي اجر مثل النخيل او اجر مثل الک عمل تاسو ظلم سره ظلم قال دا هو لك دا بغیر ورکه دي دون قالب تیر اخیرا په دوسی باندې شروع وکړه خلاص